د خپل دین د سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زما عزت مندو موږ تاسو ټول کمزوري یو او پشپا او رس کې څومره ګناهونه او د الله نافرمانی زمونا سرګندېږي نو بهترین بندگان هغه دي چې هر وخت د شپې او د ورځې اخلاص سره الله لتوب واسي دی مناسبت سره ما د سوره نساء یو آیات مبارکه تاسو وړاندې ولستو او د دې خپل وړي او لوی ګنا نه پس دې را پاسې دو ثم يستغفر الله به د الله نه د خپل ګناه بارکه بخنه او غفتا یجد الله غفور الرحیم نو وبمومي الله ډېر بخون کې او مهربان ایک د شپې دې کده ورځې دې چې څو ګناهونه کوي واړه او لوی دا معنا نه ده چې سړی دې په دې نیت ګناه کوي چې بیا به توبه وباسي کبنی آدم دې کمزور دې په هر نشو عدد د ګناه او شو اد ګنا نه پس دې پس سچ باندې استغفار او توبه وبس نموی و الله بخون کې او مهربانا یو حدیث قدسی ماستا سوران دی ولستو حدیث قدسی دی ته وای چې داغه الفاظ خود پیغمبر علیه السلام دی خداغه معنا د جانب د الله نه یسب وحی ټول د الله د طرف نه رب کریم و یا عبادی اے زما بندگان تاسو د شپې او د ورځې ګناهونه کوئ وانا اغفر الذنوب جميعا از ټول ګناهونه معاف کوم فاستغفروني اغفر لكم امر دې مانه بخنه غواړي زما د رب وعده ده چې زه درته بخنه کوم رواه مسلم رحمه الله د استغفار او بخنه غختل توبه استل په اعمالو کې یو لوی عمل دی زما عزت پرته یو بل حدیث می تاسو روان دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله عز وجل لا يرفع الدرجه درجه للعبد الصالح الله با پور تکی یو درجه د نیک بنده د پاره په جنت کې ډیر لوی درجه وي فیقول یا رب ان لی هذه دی وای رب دا کوم ځای نه ده ما خو دومره عمل نو کړی اوای توجه مو دې کې ګما الله رب العزت په یو بنده درجه او چته کی په جنت کې د دې وای یا رب دا درجه ما د پاره د کوم ځای نه ده ما خو دومره عمل نه دی کړی فیقولو باستغفار ولدک لک رب کریم ورته و استان کان بچو اتاله به بخنه کوستا ګور دا ګڼ بچی او لوی نعمت دې رب العالمین خو چې نیکان نو هر بچی چې پنځه واړه وخت موس کوي وای الله ما او بخي ور پسې دیو نمبر کې شو کی وای الله زما والدین او بخي دا استغفار اصلي دي په دې باندې باندې والدین او الله او نور مرتبه ور کوي چې به حیران او درب کریم نه په پښتنه او کې چې الله دا دومره لوی مرتبه موږ لا پسرا کې ورتبو فرمای باستغفار ولدک لکا استاد بچو د بخنه غفتو د وجنه تا ته د مرتبه ملاو شو رواه احمد رحمه الله نظم عزت مندو چې موږ تاسو د نور اعمال سره دی بهترین عمل تم متوجی شو چې هغه استغفار دی اگر زمون درب صفت دی غافر الذب وقابل التوب درب په صفاتو کې سری بخل کې د ګناهونو قبلون کې د توبې او استغفار وای طلب د بخبخنه تا د استغفار معنا سنا جواب استغفر الله الله زتان د مغفرت طلب کو او مغفرت څه وي الله ما د دې ګناهونو د شر نو ساتي ادا ګناهونو مې د عمل نامې نه روان کی د استغفار دا معنا ده زما عزت مندو د استغفار معنا دا ده چې کله صحیح استغفار او توبه نو ته د الله نه بخنه غواړې د مغفرت کې د پردي معنا ده چې الله زما معاملې خو ډېره ګډه وډه ده دلتم پر درا وا چې بخنه وکي او دلتم مشر مل کې اپرز د قیامت ما ته بخنو کی ما دا غ مخلوقات د شرمندګۍ نه الله په حفاظت کې وساتي خدا دې چې استغفار او توبه سره وای نو زړه کې بد د اخلاص وي کله زه پر خلی وام استغفر الله په خلی وام الله توبه وباس خړه کې د ګناه پر خودو اراده نشته نو ایدا د دروژنو خلکو استغفار او توبه ده زه ګناه نه پرې زمو نه مې ورته آینده د پرې خودو اراده کوم استغفر الله وام اللهم اتوب الیک نو دې ته وای د دروغجنو توبه او استغفار دیو جن حسن بصری رحم الله چې په سلف صالحینو کې تیر شوی مشهور تابعی دی دای به یو جمله وی دای به استغفارنا یحتاج الی استغفاره وای دا مونږ چې څنګه استغفار وایو نو دا محتاج دی چې د دې نه توبه وباسو ځکه په خلی خو د ګناهونو د بخنې ذکر کو خړل کې زموږ د پرې خدای اراده نشتا چې کنه دا پردې حق دی یادا د پردی حیا دا پردې مان دی نو تی د ګناهونو نه کټ کول شي نو ضرب د بخنه نه کټ کول شي رواه الترمذی وحسنه الالبانی رحمهم الله چا تدری جمله یاد شي وای ماشاءالله او څومره قیمتي خبر د رب خبرې دی او د بندګانو سره دی دا خو دې رول نه وی کنه اوای تعالی بیا دې دې په دوه واره په اخر کې غیوی سر پر پر په دوه ځان مو وکړ بیا ګورې دې درو خبرو ته ا دې زړه کې ولي کوي او بیا ما سره ملاو شو خو شرک دې نه وکړې نو نا نه غټا نه مړې نه ژوندې او نه شرک اکبر او نه شرک اصغر استم نه دې کړې نو کته باندې د ګناهونو ډکول شي نو ضرب د مغفرت نه ډکول شم د زموږ استاد زموږ مهربان رب او قران کې الله دې موږ او تاسو له د کوی توفیق هم راکړي او د قران حکیم د تلاوت توفیق دې راکړي هر پاڼه کې حکم دې چې بخنه وغواړي هر پاڼه کې حکم دې الٰه العالمین وای بخنه وغواړي امونګ ډېر احتیاج لرو چې روزانه سو سو کرت استغفار وایو لکه رسول ان شاء الله ذکر کم و ابو هريره رضی الله عنه بوي اوای توجه دا انی لا استغفر الله واتوب الیه کل یوم الف مره ابو هريره رضی الله عنه وی زرو زانا زر کرت توبه او باسم او استغفار وا ادا قسم توبه دا توبه دو کس نه لګا یو د ټګي او د دروغ توبه دا چې زه سقوف نو پر خودو لمنو سره دشت نه اندکی او په خلاف توبه وی دي وګوره مالک خو پوهیږي که نه اله کې یو سړي راته دا شی در کوم او غله پته نشي ټکی یا کوئی خندار پورې وکړ نو رب کریم خود زړه خبردار چې د پردې حق نیولې د پردې حیا سره لوبي کوي دې اسی وای چې پرې ته په توبه وي رب خو علیم بذات الصدور دې وی به قولوا اللهم اغفر لابي هريره فيؤمن على دعائه ماشومان به راجم کړ وی تاسو ټول وای چې الله ابو هريره له بخنه وکي دا وړو نو ماشومان وی الله ابو هريره ته بخنه وکي بدای به امين امام بخاری الادب المفرد کې د ابو هريره رضی الله عنه دا قول ذکر کړي اے سمره د موږ د مشرا استغفار ته محتاج خپل مختاو ماشومان به راجمه کړي نو ماشومان ته وی قولوا اللهم اغفر لابي هريره فيؤمن على دعائهم وی وی بچو تاسو وای ټول چې الله ابو هريره تبخنو کې هغه ټول وی الله ابو هريره وبخي نه وی امين او دا چې عمر فاروق رضی الله عنه قول ذکر چې سو بالغ نه کړ دای ته معصوم وای معصوم معنی د ګناهونو نه پاک دی دیو جن مازیګر زموږ د درې سو واړی وګوره دا غي دلیل د دې مشمال لوم دعا وغواړي ابو هريره رضی الله عنه مشمال له سي دا څه د موس په تخصیص نه دی مازیګر په سي خدا بچي کو راځه مې چې موږ سره پاتې کیږي دا طلبه دي دا څه نور برازي د چون کې دې ګناه نشته دا دعا چې د قبلي کې زموږ ګناهونه ورته رکاوټ ده او معصوم چې سو بالغ شوی نه دی مرفوع قلم دی د دې دې کین مور خپلار په عمل نامه کې لیکل شي او ګناهونه هغه نشي لیکل نو استغفار زما عزت مندو دمر ډېر ډېر پکار دی علامہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله دبوی چې هر په هر سات کې په هر سا غستو کې بنده استغفار ته محتاج دی او دا استغفار په ټولو کې ګوره د لوی او نیکو نه دا د مزنا د روزي نه د ټولو نه لوی دی کیدا نو هر وخت زما عزت مندو چې موږ او تاسو سو استغفار وو وی ابو ذر حذیفه رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته حذیفه بن الیمان وی زما راځه ودا سي کلاو غنته دا خپل بال بچوار کله د بال بچوار کې د سړي جبل لګسوي تیز وي دا الله حبيب ورته اے نا انت من الاستغفار ته د استغفار نه په قبضه کې دغه هرې ګناه نفس استغفار وکړ بلکې زموږ د علماو لیکلي توجه ولا دا الله په شمار نعمتونه دی او د دې په موږ او تاسو شکر ادا کوو چې زه دې یو شي شمیر نشم کولای رب کریم وای زما دینی او دنیوي نعمتونه دا که تر مرګ شمیر شمیر لې نشي دا الله به شمار نعمتونه دې نه لوی نعمت شته چې موږ تاسو دې ایمان او د کلمې خاوندان سمو خیال دې نعمت له مو خیال دې که زموږ دا ټول دنیا وې هغه ټول بنگلې او جیداتونه مو وې خو ایمان نه وې رجستر کې پټې شوی موږ د دنیا سکول په دې بنگلو او بادشاہي به مسو د دین لوی نعمت شته یو ځل حرم شریف کې ناس او مخ کې وربي را ناس د الله پور بیت الله دروازې ته مخامخ داغه یو خپل جمله وي وی اللهم لك الحمد بالاسلام وكفى به نعمه الله شکر دې چې مسلمان دې پیدا کړې په دا نعمت ډېر دې کړې دې جملې ډېر فن راکو بیا په حج کې عمر دې له وې نو مالې مالې ودی کا اللهم لك الحمد بالاسلام وكفى به نعمه دې نه لوی نعمت شته چې مونږ یې د کلمې خاوندا جوړ کړو کدا ټول دنیا را کړې ازمو د نوکران او د خادمان او د لخر او تشمیر نه وي خو ایمان نه وي د جستر کې پټې شوی وسکو بیا ګور خپل کور ته راوست قسم دې دې د محبت نه کړا اوس په دې سم رحمت پکار به خپل کتاب او دین تکینولو نو باز عالمانو لیکلي چې د الله دینی دنیوي نعمتونه الله وایي نشي شمیرل نو وای سبق او شکر به څنګه ادا کو وای به سر وخت توبه او پاسه توبه دې ته وی چې الله بس دغه شمیرم نشم کول نو شکر به ساده کم دا توبه یو قسم اقرار دې چې زه شکر نه کوتا ہے زموږ دی علماء لیکلي داوود علیہ السلام بارک د قران حکم راغله وای اعملوا آل داوود شکرا داوود علیہ السلام ته وی شکر گزار شو نو داوود علیہ السلام یې زما رب زب استاد نعمتونو شکر ساده کړ دا شکر ادا کول دی یو نعمت دی ایسه کوئی دی خبره وایي دا شکر ادا کول به یو نعمت ده وای رب کریم ورته وی الان شکرت نیوز دې زما شکر ادا کو یعنی تا دا اقرار کو چې زه کوتا حفظ شکر ادا کول نه رب العالمین په خته دې هتیار ورزول چې رب کریم استاد نعمتونو شکر زده شپ ادا کوله نو چې ډېر ډېر زما عزت مندو مونږ او تاسو استغفار کوو او ډېر ډېر استغفار وایو هر وخت مونږ او تاسو زما عزت مندو استغفار ته محتاج یو دغه پیغمبرانو به استغفار وکړي د تمام انبیاء او امام نبی علیہ السلام پر روزا کوئی زر روزانه سلمی الله لکو بو واسو موسی کلیم الله جولې غړولې چا نه بخنه غواړي سليمان عليه السلام پیغمبر دی او یو عجیب بادشاہ دی په انسانانو حکومت دی په پیریانو حکومت دی په مارغانو حکومت دی الله هوا ته ویلو زما د سليمان عليه السلام د ګوتی اشاره د کوره کدر لوی تخدیب لو چت کنو په لو چتاوا نو د څومره پیغمبرانو علیهم السلام ذکر چې قران کې راغله نو ور سره دایس د استغفار ذکر راغله ده زمون پیغمبر علی السلام چې مجلس کې وکینا سو صحابه او تر سره به دینی خبرې کولې او صحابه او موږ بشمیرل چې په مجلس کې به وي رب اغفر لي وتب عليّ نور انبیاء علیهم السلام د الله نه بخنه وغوښته ابو بکر رضی الله عنه دا زمون د دین یو مسله ده د انبیاء علیهم السلام نه پس په تمام انسانانو کې لوی مرتبه ده چاره د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا او نشی باپ کول گناہونا مگر تو نو مال بخنو کې خو بخن استا د طرف نه د ارچا ورکړه دا غد شاد مطابق دی بادشاہ کې اوسو پیسې چارور کې خلک بخان دي جدا سے کا بادشاہ دی ها بھائی توجه کړئ د هر چا د شان مطابق سي نو رب کریم لوی بخنه او کې خو مغفرت استاد شخص سره چې کوم پای نو الله لوی دې چې هغه بخنه به سمره لوی ها په مشهور خبره کړه وای په خای او سخیو خلک وای نو مې ارسلاها مشهور خبره نو اذا اختر رضوی او سړي د بشو جامې په نشتا درب کریم سیسوی چې بخنه یا بسمر لوی بخنه ای دوی بخنه را لو کې اوستا بخنه ادا علماء لیکلي چې دا دعا به موس کې کم ځای چاته را یاد ده بھائی ها دا دعا چاته یاد ده چې لا سوچ کې ماشاء الله زموږ یو ملما عزت من راغلی هغه یا په له امیر صاحب لا سوچ اته جوړ نه یاد دی چې دا د علماء لیکلي دا بیا د سلام ګرځولو نه پس مخ کې وي یا په سجده کې ویل شي حالت سجود کې دعاګانې ځري د الله حبيب فرمایي نسائی شریف او نورو کتابونو حدیث ته وی اما الرکوع فعظموا فيه الرب پر رکوع کې د الله تعظیم بیان کړي او را چې سجده ده نو دعاګانې وغواړي قامن ان يستجاب لكم ډیر لایق ده چې د سجدي دعا رد کیږي نه نو دا دعا یا سره په سجده کې څه شي وخته شي د زما عزت مند لو یو لو خلقو د الله نه د استغفار مطالبه کړي بیا د استغفار د پاره ګوره بهترین وخت دا د پېشمنی وخت دی د متفقون علیه حدیث راغله دا شپه چې کله پېشمنی ته ورسیږي نو الله د اسمان د دنیا ته کما یلیق بشانه نزول کوي متفق علیه دنیا کې چې څومره مصیبتونه او مشکلات راځي دا زموږ د ګناهونو وجه ده اوس دا په پسې ته دي کې جلسه په تو کې جلوس په تو کې لار وو بند کړ زموږ دی علماء لیکلي وای د جلسې او د جلوس او د احتجاج دا اصل کې د کفارو پیداوار ده دا شی زموږ په دین اسلام کې دې زموږ دین اسلام کې خدا دې چې کمزور نه وجاړه ا کمزوري نه زور استعمال کا سو خبرې دي دین کې موسی علی السلام له قوم را چې ته خلا پیدا نه چې دې ظالم زموږ بچي وجه فرعون بیا اچې ته پیدا شې بیا بچي ذبح کوي نو موسی علیه السلام ورته منظور له زور ورکړي تاسو خبري اے چې دشمن ظالم مسلط دی نو که کمزور او جاړ او که زور دې زور استعمال کړه دا درې ما خبره د غیر ودا تلار بد کا النار او او جلوس کا اچغه او احتجاج کا څوک یو کس را خبره کوله بیا خو داسې احتجاج شروع شو او پسې په دام شروع شي وی د کافرو په ملک کې هم بار څه پسې راوته یو بل کې د کافر یادو وی څه خلکو له تکلیف ټول بربد احتجاج کولو که خدیو که سړی کمای دا پکې پټولو کې سو لوی احتجاج داو چې بربند را روان جلسه او جلوس که تاسو د اهل علم کتابونه وکړل د دې بنیاد سره د اسلامي بنیاد عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې په عشره او مبشره کړي د الله حبيب لراغه په صحیح شریف حدیث مولا غرستیر د الله حبيب لوی موږ چې په کفر کې چا بر نشول کته چې اسلام ورونه دي خلکو همغه ذلیل کو دا د مکی دور دی د مظلومیت دور اجازه ته غوښتو د الله د حبيب نه د جهاد بار کې جون کې الله لپتا وا د الله حبيب لپتا وا چې مسلمانانو کې د جهاد زور نشتا وې ما ته د عفو حکم شوه نو چې کله مدینه منورې له لاړل نو د جهاد حکم وشو سوچ حکم وشو نو کوم مشکل او تکلیف چې راځي دا د سو جن راځي د ګناهونو د وجه نه نو موږ له توبه استل پکار دي موږ ته لار بدلول نه دي پکار موږ ته چغې سورې نارې وال نه دي پکار ذکر د اے د ظلم تور خو په ظلم نه دلار کومه بند کا څومره خلق مو زهني پریشان کړ او خدا سي چې دا غلط په انتظار وي وې دا جلسه جلسه جلوس وکړه او باسي دوی په دکان ورته وکړي بیا څوک سمبالو نه شي دا بزرګونو خلک جلوس کړي چې د خلکو تبایو یا جلسه جلوس سره یو مسلمان درته بار ملک شل کاله مزدوري کړي د بچو د پاره یو گاډي اغسته چې په دې مو بچو له حلال مزدوري کو بس جلوس والا سو کړ هغه دې پیله ورته د دې باغ سو ذمہ واری کی تاسو کړي دا جلوس او جلسه شروع کړي یا دکانونه پکې لوټ شي دکانونه څه شي پاره پای کې لوټ شي زموږ په اسلام کې دوه طریقې کمزور ہے بکرا شجاړه او کو زور راغې د بیا څه استعمال کا او د ډېر نه ګور الله معافي کوي که په هر ګناي نیول کول بیا اوار سره دا سدر په دروي په تمام ګناهونو ونیول فرض د قیامت کوي دیو جن چې سم مصیبت او مشکل راغې هغه لپاره به موږ څه کوو اے توبه وو باسو صحیح توبه دغه په خبره باندې او مخکې یو جمعه کې به تاسو له خبره کړې و زه خپل خبره بدل کړو تاسو مو خپل خپل حل وایې زه خو دې نتیجې ته رسېدلې چې مونږ په توبه شو کې ځان سره ټکی کوو نو چې زه په خپل توبه کې ځان سره ټکی کوم تاسو ګرانو خیر ته تمو سره کې ساتي کې تاسو کیا کړلی هر سړی توبه او باسي غزان سره ټګي کوي وای زما دې توبه یې پر نه حق نه ور کوي دا توبه صحیح ده که غلطه ده وای زما دې توبه یې خو چې ژوندې ټګي نه پریږي دوکه نه پریږي ګډون نه پریږي بلکې ټول شپه سوچ کوي چې ساری بګا کراږي څنګه به واپ څه پوهیږي په خبره یو و یو اتفاقی ګناه ده یو د سوچ فکر سره چې ته د مخکې نه سکے د سبو خیال دا توبه ده چې ټول شپه سوچ کوم چې ساری وسنګ سو کوه بلکې بیا فخر هم کوي او به والو وای فلانه به سو ځان والو کو فلانه والو نو موږ په خپل توبې کې شي زما عزت په خپل توبه کې د ځان سره ټګي کو اته سو خپل خپل حل وایي نو وایي نو خو دې نتیجې ته رسیدل چې موږ سوره توبه وباسو باندې خپل توبه کې مخلص نه یو ورنه رب څه فیصله کړي الله سوره نور کې وایي وای وای کوم عذاب چې راغله په صحیح توبه دا واپس کی اچ کوم راغله نه را روان ته هغه څه کی الله قران کې واقعیا ذکر کړی د قوم یونس علیه السلام یونس علیه السلام قوم ته سو کاله دعوت پیش کولې عذاب درایي نو وای په دې قوم کې کافر او خو باز کافر لک سمجدار د قوم په شرانو لوي تاسو ګورئ چې شپې له یونس علی السلام په کور کې وی کنه نو دا دې شي وای چې عذاب نه راځي اګه چرې د کور او ته نو د پیغمبرانو عادت دا دی چې د عذاب خبرداري ورشي بل فریزي نو یې کچره او ته بیا وګورئ چې غم کو چې وی کته یونس علی السلام نو دی مشران او خپل قوم ټول ته وی وی ماشومان زنانه ټول بار میدان ته روزه امین د توی دا فاروزین کی ماشومان نو ځخ تشویزه کوي تاسو بدل ته چوي وهي دا ماشومان باندې ته چوي وهي ادا یو مسله د سلف دو قولونه چې دا عذاب راغله او نو واپس شو او کنه دا غي علامات لا راغله نو نو که شر عذاب راغله او توبه سره واپس شو نو چې عذاب راشي بیا توبه نه قبليږي خو دا د قوم خصوصیت اکنه نخې د عذاب راغلي ویل عذاب نور راغله نو دا د عام قانون مطابق دی وای دا چې توبه وشته زموږ مفسرینو لیکلي چې کچا آبادې کړي او په بنیاد کې کان یې څو پر دې دا څه کې دې چې چولې دا کان د لسو روپو له شل والا وای دا چې یو نسل دا یو کان په څه کوټه ولړول دا کان دی والا راغله عذاب الله سبحانه راغله عذاب الله رب العزت واپس بای کوم وایو چې دا مصیبتونه پریشانې دي لري شي اګه دا انفرادي دی او کې اجتماعي خو زموږ د اعمالو دی او چې زموږ د باز نیکان سلف مشران چې تیر شي ایو سورلی چې اوس به روان کړو خر به روان کړو او اس به روان کړو دا بو ترې نو زر زر به وتړو او لږ په یو طرف لکې ناس چې الله وایي چې ما زناور تابع کړی چې دا دې ما له تابع نه وي چې زما د کلی ګناه سزا ماته ملاوي نو الله له توجه وکړه د دین بنیادی شی سره چې زموږ توجه الله له پیدا شي دا چې کله چا بچي بنا فرمان شو نو زمونږ د دیني مشران وای ران جمعات ګټ کې وکې ناشته چې دا خو ما نه پیدا دی دا دې چې مال مرای د لاس شي دا خو الله زمانه خفه دې ما د ګنا نه دین دې ګټ کې به توبه وستا ادا یو مسله توجه کوي وای په کم پریشانای کې چې توجه د الله ذات ته جوړ شو نو خفه کېږم بس په دې مالک راضي کی او درجه دې پورته کی د نبی په مشکل کې توجه چاته شو اوبای اګه مشکل کې دا وی چې ته دا ذکر او دا ذکر یو بل ټکاو نو مسله د الله د ذات عالیه نه توجه مخلوق پر راغله زما عزت مندو چې موږ تاسو استغفار ډېر ډېر کوو الله دې ما او تاسو ټول ته د صحیح استغفار توفیق راکړي ایو دې استغفار څومره فائدې چې دنیوي بشمار دي او اخروی بشمار دي حسن بصری رحمت الله علیه ته یو کس راغی ورته وی قحط له باران نکی دا ورته استغفار وایا تاسو کو خیال چې باران دی خلک کوئی توبو لګوي امای توبه دی نه وای چې کوم پراته حق دی او د الله حق دی دا ول سکو اګه توبه دی نه چې ته بسر وري چې پخې کو به خو یا بس خوراک مراک یا بو بل کس ورراغه د فقیرای شکایت وکړو وی الله نه بخنه وغواړه بل ورته نو روغ رمټ باغ می وچ دا ورته استغفار وایا د شکر سره ناس وی تعالی چې شکر راځي ته ورته استغفار وي دا ورته د قران ویلي بچی نشتا توبه واسه مال نشتا الله له توبه واسه باغ دې خراب شو کاروبار ګډوډ دې شو کا دیو جن باندې خلک راشي له وی سو وظیفه پکار ده دا علماء وایي چې څوک د مشکل لپاره مخصوص وظیفه غواړي د مسنون وظیفې نه مخکې ورته وای توبه مو باسا لکه څوک راځي وي کوي کې مو یاره سر کمړه شوی منګک پرې وته نو ته ورته روپې د منګک حکم کې کده شلو بوکو حکم بکې تا لوا کتا ولته شوی چې بوکې ته وباسا وګوره دا د وظیفې نه مخکې صحیح توبه استلې اچې توبه صحیح شو مسله حل شو خو ما غوته سره وې زه غوډي نتیجې لره دې درې چې موږ توبه کې ځان سره څه کوو ها بھائی توبه کې ځان سره څه کوو ټګي کوو نظم عزت مندو توبه سره الہ العالمین دمرا بندتا خیر ورکي اے وې دا ځل کله ګناهونه تکتور کی نو د توبې سره د ازلو صفا کی تاسو په زما زړه دي صفا شي د ګناهونو نه نو د دې لپاره د عزت مند د توبې ضرورت فتوبه الله راضی کیږي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين توبه استر کو سره الله څخه کوي مینا ساتي اگر توبه د فارس وخت نشته تر څو چې نور د مغرب نه نه راخته او زرکتن نه شروع شوی توبه قبلې کې اوبای تر څو چې نور د مغرب نه نه راختلې او ځن کدن ګور ځن کدن شروع کېدو نو مخې دا نظر وچوي بیا د مشران زنانا او بډاګان کوي وې د فلاني د نظر وچاو هغه له بیا ته نختارې زنور دنیا ګوري دغه وخت اوس توبه دروازه د لپاره شو علماء لیکلي چې څنګه د سړي ځن کدن شروع شي او دعا نه توبه نه قبلي وای دا چې د دنیا ځن کدن دی د دنیا په الله روانای او جنور د مغرب نه روخه ته ځن کدن شروع شو د دنیا سو شو د دنیا ځن کدن شروع شو یو حدیث پاک کې دا شراغلی وای ان للتوبه بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها وای د توبې د پاره یو دروازه کولا او د بندګی نه چې څونور د مغرب نری راختلې دا د صبرانی شریف حدیث ته وحسنه الالبانی رحمه الله هذا مونږ ډېر مهربان رب دی وای رب کریم لکه څنګه د الله د شان سره خایيږي لاس روغت کی د شپې چې درځي چا ګناهونه کړی چې توبه وباسي نو بیا لاس روغت کی درځي چې چا د شپې ګناهونه کړی چې هغه معاف کړي ادا به ترغی پوری وی تر سوچ نور د مغرب ناز عزت منظور اخت لري نو الہ العالمین دې موږ او تاسو لا د صحیح استغفار او د توبې توفیق راکړي چې موږ په خاصو خاصو اوقاتو کې د الہ العالمین نه استغفار غواړو بخنه غواړو اے وې د طاعات او پسې نیکي دیو کې دې پسې استغفار وایي تاسو نو مسنون ذکر کیا دی هر فرض مصفص بدری پیرې سره استغفار کوي هر فرض مصفص سره درې پیرې استغفار کوي حدیث کې راغلی د الله حبیب چې وکاله د مزن راو ګرځي نبی علیہ السلام چې به د مزن راو ګرځي نو دا الله حبيب بوي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام او دا الله حبيب بدري تیری استغفار وي ور او دس نفس میں استغفار کلمه نه چاله یاد وای استغفار هغه به ګره بلو نه وي ها دا عرب ګورې عجیب خلک دی څنګه یو بچی ډېر خپل تلاوت کوي نو عمره له مکه مکرمه له لارو زمون کفیل ډېر نیک سره دی الله دې دې خیر ور سره وکړي ځکه موږ لړې عزت په نظر باندې ګوري دا چې ګوري چې دا چې وسره خپل والد له ګوري یو ځل د ذری هم مرګن را ما سره راغله نو هغه چې رسوتونو مغله دومره نصیحتونه او کل چې ته بدا خیال ساتي دا خیال به ساتي هغه چې لاړو خاندل نو تلاوت کې ولو کو زمګه بشي ور پسې صدق الله العظیم او چې مفتی سیبوی زمو یغوی چې بده ست دلیل دې تاسو تلاوت پسې دا وایي ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا خو چې په دې کتاب چې د پیسې ورته کوي په مونږ نه کوي اځه کتاب وانه یې شرطا دعا یا ده لکه د تلاوت پسې دا د الله د حبيب مسنون دعا وا او یو جامع دعا دا یو جامع دعا د زما عزت مندو دارنګ روزانه زما عزت مندو پکار دې چې مونږه او تاسو سید الاستغفار وایو اوای سید الاستغفار چا چاله ورځي بای الله حبیب فرمایي چې سار ما خام سید الاستغفار وایي چې ساري نیمه تر ما خامه کمړ شوي الله د جنت وعده کړي کله شپې دی وي او د شپې مرګ راغی دا ستې کړي زما په خیال سو سکند په پیډه تاسو خیال دی ها مېټ بل پوره کی او اجر زمر لوی دی نو سید الاستغفار زما عزت مند چې موږ تاسو وایو او د دې خبرو خیال ساتو زما عزت مندو د دې خبرو خیال ساتو چې دې استغفار کې الٰه العالمین موږ تاسو د پاره څومره یو لوی اجر یې خیر او په دې کې موږ تاسو د پاره څومره لوی فائدہ ده دیو جن د مختلفو د حج نه پسم الله د استغفار حکم کړي پښمنی کې مور سره اے پښمنی دا چې کوي الله دې ټول له توفیق درکړي ها بھائی چود کی گئی څوک چې وایي چې مال دې الله د شپې توفیق راکړي او د مص پسې غب شپ ملګوي بل وای درځي یو لغون ته خوب په دې نیت کوا چې لاله د شپې را پاسې دل کې شي حسن بصری رحمت الله علیه یو ځل په بازار ټول خلک ویخ ناس دکاندار ویخ کوي نو د هر چا خپل خپل خیال دی وای حسن بصری هم الله وی وې د دې خلکو شپه را لخه مخ کوي کته یې شپې پاسې دې غرمه وې لکتر نه بوله د غرمې دا قیلوله د شپې د پاره سره د شپې را پاسه الله دې ټول لسوږي توفیق دې ورکړي الله سم رضایونو کې د خپل بندگانو صفت بیان کړي چې د شپې را پاسي چې تهجد کوي او کوي نو اخر کې یو سل پیر استغفار وایي خپل یو یو ګناه مخه کوا او دی یقین سره چې رب وی او غواړه بخنه او غواړه د بخښي وعده کړي ورکه چا یو ظلم په صحیح طریقې د الله روان دي توبه ویست بس دغه کافی ده ترمذی شریف کې یو حدیث راغلی کوئی مخینو امتونو کې اورر بدمن سړیو نو د الله شان له ګوره د الله رحم او کرم شکر دې چې زموږ استاد الله سو کې نشته چا په لاس کې ده کله سړي ټول مرګ ګډ ور تیر کړ خو په دغه شپه چې مړ کیږي نو د مړ کېدو نه مخکې ما کوتنه خصې توبه وېستا نو چې وفات شو نو یې ساري لیکلی شو چې الله بخل خلق حیران چې ته ټول ژوند خراب تیر کړي نو دا هغه وخت نبی ته الله وحی کړي خلق له پریشان کیږي با د بیګا توبه استسما چا کده مرګ نه مخ کې وی چې الله دې خوش الله ګوره هر قسم ګناه سکه هر ګناه معاف کړي کوړه کو په شرط دې چې شوی صحیح توبه تاسو غواکیا اورېدلی وګورئ د حدیث ته کیا کس یو کم سل کسان وجلی بیا یو ناپو کس للاړو چې غزان لا عالم جوړ کړو عالم نو نو زما توبه قبليږي غور دې دا نه شي ویلي یو کم سل دی وجلی او توبه پکې لاو باز نو بده ورته یو چې دې ګړي دې سره پاغه پورا کړي پړو بیا ورته چاوي چې ګوره د پلانې عالم دی غل لاړ شه او هغه نه تاسو کو نه ورته ځان چې چاوي دي چې توبه دې لقب دي خدا سې وکړه چې ماحول به بدله پکما ماحول کې چې ته په ګناه کې دی ماحول کې نشي بچ کېږي کته وی چې زبر نشایانو په مجلس کې ناسې ما نشه په پرېزم نه د دې دا مجلس په پرېزي الله به د نشې نه خلاصې کې نو بس دم دا سی توبه وی چې کله پرې خو جیدا دې پرې خو کور پرې خو او بل کې دې روان شو نو نیمه لارې له چور سیدو نو ورته مرګ راغی وې دې کې دومره اخلاص وو چې بیا به سینه نه سي خو کار نه کول سینې باندې ور روان واپس نو د رحمت او د عذاب د ملائکو پکې جنگ راغی رحمت ملائکه وی چې د توبې استول راغله موږ به تروغلو او غنور وی د حضور دور ګناهونه کړی نو الله ورته ویس مکه کچ کای وای دې دې پللې وی او د شخ پللې وی لنډه شخ یو لې شخص مکه پلو چې کومه له توبې لسلو الله ورته غار څه سکل الله ورته سماپ کړل پښمنی کې استغفار وایي د پښمنی دا وخت د استغفار د پاره سره د شپې چې په اړه خوري نو استغفار وایا تهجد لرا پاسي نو استغفار وایا او هر وخوره کارم کې نو سکوا استغفار کوا یو حدیث پاک کې دا سره راغلي دي وای چا چې استغفار ډېر وکړو نو الله رب العزت من اکثر الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه احمد وقال شيخ احمد شاکر اسناده صحیح ما دا یو حدیث وام بای چې ټول لیات شي بیا بس کو وای څوک چې ډېر ډېر استغفار کوي ډېر ډېر مور د ابو هريره رضی الله عنه سورہ قل وایا تلو سورہ استغفار به کول ها زر پیری به کول ډېر ډېر استغفار وای وای څوک چې ډېر استغفار کوي دا هر غم نه د وتو لار ورته الله جوړ کړي د هر پریشانای او تنګای نه د وتو لار ورته جوړ کی ادرې رزق ورته دا غزنه ملاوی چې دو په خیال او ګمان کې دي هم ایسو خبرې شوي په استغفار باندې ها دوانه درې شوي څوخ شوي ورا چا چې استغفار ډېر شروع کو جعل الله له من كل هم من فرجا دا هر غم او فکر نه د وتو لار بل الله جوړ کی ومن كل ضيق مخرج د هر تنګۍ نه د وتو لار وي ورزقه من حيث لا يحتسب ارزق ولا رقم دې نه ورکی دا به په خیال او ګمان کې دی وګوره دې او په صحیح توګه ما تاسو له سوې اکلم په خلا او په تسبو باندې اړو خو زړه مو په ګناهونو مطمئن دی او تر مرګ پورې وسره پر خودو له اراده نشته مرګ پورې وسره پر خودو له اراده نشته نو بیا ورغه استغفار کار نه کوي هغه یو قسمه د استغفار پورې استهزاء ده الہ العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د صحیح توبه او د استغفار توفیق راکړي اگر را مختصر ژوند دې بیګا په حرم شریف کې اورې لوی عالم چې دنیوي شتبانه عالم وو د نسائی شریف شرح لیکلي په سلوي جلد کې او د مسلم شریف شرح لیکلي وا په 15 سلوي جلد کې نور په سونو کتابونه دي د بیګا مې ابچی سره رابطه وکړه هر دی عالم ذکر راغی نو بیګا ما ډېره پریشانې سره شپه تیر کا ځکه دا عالم ډېر لوی عالم دی او دې دور کې په سعودو تصانیف لیکلي د حدیث دا چې کتاب نشتا چې د دوی شرح په نوا او د دوی نوم دا نام د نسائی شریف دا غي د شرح او جل محمد علی ابن آدم دا مکه مکرمه کې یو مدرسه ده دار الحدیث الخیریه دا د مکه مکرمه په کبار علماو کې و ګورزان د پاره دبر سکړي الله دې دا محنت په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته د افریقې د علاقې و د دې افریقې علاقې دا عرب دي جبه عربي را او د دې حافظي ډېر لوی لوی دي ډېر لوی لوی حافظي د تم ګور په عرفن کې الفی لیکلي ا دې دور کې دومره لوی شاعر چې د د شعر شاعرۍ مقابله چا نشو کوله د احادیث بعضی علل په شعرونو کې لیکلي نحو شعرونو کې لیکلي صرف لیکلي تر دې چې منطق کې او رسالم پس کې لیکلي دیم پش اشعارو کې دا زما عزت مندو نیمګړې ژوند دی ابا جمله شوي جو تپوس کولو ولې لسته کښتا پس رسول نه اخوا دی خوا دا رواج په واج بد غم خادي نور خبره څه شو نور خبره ختمه ده نو فزاد رحم پکار دی چې نن صحیح تو وو باسو خپل عالمانو ترانه دي شي زد عناد کینه حسد